اے پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ تا ته کوثر درکړی دی فصل لربك وانحر نو ته د خپل عامه رب لپاره لمونځ ادا کړه او قرباني وکړه ان شانئك هو الابتر ستا همغه دښمن بې سټه دی